ټیکټر ته مشرک شو نو به هر تقدیر د خپل ډلې نه ماشي وه هر چاته مشرک ویل دا د دې پنځپیریانو د دې بریالویانو د دې وابیانو مشر دی نو اوس تاسو ته معیار ښیي تکفیر د اهل قبله ما خو درته ویلي چې جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام چې څه د الله د طرف نه راوړي ضرورتا قید پکې مونږ لګول کنه هو تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضرورتا نو د ضرورتا دوه معنا غني یو د ضرورتا معنا د قطعا چې پیغمبر علی السلام د الله د طرف نه وروړي دي او قطعا ثابت دي په داسې دلیل ثابت دي چې قطعي او ثبوت او قطعي او دلالت یا د قران په آیات ثابت دي یا په حدیث متواتر ثابت دي نو ضرورتا دا معنا نو ضرورتن یو معنا دا شو دویمه دا ده د ضرورتن معنا چې د خواصو او د عوامو په مابین کې مشهور وي نو ایمان چې دی هو تصدیق به جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم ضرورتن پیغمبر علیه السلام چې د الله د طرف نه سره وړي دي ضرورتن ضرورتن یو معنا څه شو قطعا چې په قران د قران په آیات ثابت یا په حدیث متواتر ثابت نو د ضرورتن یو معنا ده قطعا دویمه معنا ده چې د خواص او د عوامو په مابین کې منفي نو په دې ټولو باندې د دې ټولو منلو ته ایمان دی او په دې کې د یو تکذیب ته کفر وي نو د ضرورتو د دین چې څوک تکذیب کوي د یو ضروری نه امر ضروری د دین نه سړی منکر شي دا به کافی نو علما د فقه په کتابونو کې فرمایي چې تکفیر د اهل قبله نه دی جایز اهل قبله ته به کافر نه وایي د دې اهل قبله مطلب دا نه دی چې څوک قبله طرف ته مونږ کوي د ته به کافر نه وایي زمون خیال ته خدا راضي چې را قادیانی قبله طرف ته مونږ کوي نو زده تم کافر مو وایي رافیزی چې دی چې ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما ته کافر وایي خو بیا هم قبله ته ولاړ دی دا رافیزی نو دته به کافر نه وایي ځکه اهل قبله د قبله طرف ته مونږ کوي قادیانی قبله طرف ته مونږ کوي پرویزی چې قبله طرف ته مونږ کوي نو دا ته یو ته هم کافر نه وای حالم کې دا ټول کافر دي بلکې د دوی په کفر کې شک کولم کفر دی د قادیانی په کفر کې شک کفر دی د پرویزی په کفر کې شک کفر دی ورسته درته دلایل وایم او دارنګه د رافیزی په کفر کې شک کول هم د کفر خطر دی به هر تقدیر دوی اهل قبله دی بیا مرته من کافر وایو او د فقه او مسله داسې ده چې د اهل قبله او تکفیر نه دی جایز دی په خبره پوي نو د اهل قبله نه څه شی مراد دی کم مسائل چې یقیني ثابت دي د قران په آیات ثابت دي او په حدیث متواتر ثابت دي چې قطعي ثابت دي او د خواص او د عوام په مابین کې مشهور دي نو دې ته وایي ضرورت دي نو چې په دې ضرورت د دین باندې ایمان ټول ضرورت د دین مني دې ته اهل قبله وایي او چې ټول ضرورت د دین نه مني په ضرورت د دین کې صرف د یو نه منکر دی نو دا اهل قبله نه دی ولو که د قبله طرف ته منسوب نو ضرورت د دین هغه امور د دین دي چې د عوام او د خواص په مابین کې مشهور وي او قطعي وي دا دوه ټکي پکې راوړی د خواص او د عوام په مابین کې مشهور وي او قطعي وي په دوی کې چې سړی صرف د یو نه منکر شي د ته به من کافر وایو اگر چې قبله طرف ته منکر د دې لپاره دلیل ګوره دا دی چې الله پاک یو آیات کریمه کې فرمایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا تاسو په بعضی کتاب باندې ایمان لرئ او په بعضو باندې کفر کوئ ور په بعضو ایمان شته خو په بعضو نور نشته الله تعالی تعبیر په تکفرونه باندې وکړو معلومی کیدا چې د بعضو ضرورتو د دین نه انکار کفر دی اگر چې قبله طرف ته تموز افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم دا سي مسائل چې پیغمبر علی السلام درته بیان کی چې تاسو د خواهش نه خلاف هغه تاسو نه منئ نو معلومیږي دا چې د دې د خواهش سره چې کوم مسائل موافق هغه منل نو د خواهش سره چې کوم موافق هغه به منل او چې د خواهش نه په خلاف هغه نه منل نو بعضی ضرورت د دین منل بعضی ضرورت د دین نه منل نو الله پاک فرمای بل لعنهم الله بکفرهم بلکې الله پاک په دوی لعنت کړي په سبب د کفر د دوی دوی ته الله کافر ویلي نو معلومیږي دا چې د یو امر ضروری د دین نه انکارم کفر دی صحیح خو د امر ضروری د دین نه چې منکر امام ربانی رحمه الله مجدد الفسانی هغه فرمایي چې فلاسفه کافران او وجه د کفر دا ده چې د یو امر ضروری د دین نه منکر دي چې هغه خیر قیل قیام د افلاک دی فلسفه وای اسمانونه خیر قوی قیام نه قبول او دا نمر او سپوږمۍ به همیشه داسې وي دا نه ختمېږي نو په دې کې کون او فساد نه مني نو امام رباني رحمه الله فرمایي فلاسفه کافر دي او وجه د کفر دا ده چې د یو امر ضروري د دین نه منکر دي دا خو د ضرورتو د دین نه ده په قران ثابته ده اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت نو هغه فرمای نمی دانن که مجرد تفوه با کلمه شهادت کافی نیست یوازې په ژبه لا اله الا الله محمد رسول الله ویل کافی نه دي تصدیق جميع ما علم مجيئه من الدين بالضروره باید ټول ضرورت د دین د دې منل په کار دی چې وشي نو چې د ټولو ضرورتو د دین منل راشي نو بیا به ایمان متحقق کیږي او چې په ټولو ضرورتو د دین کې صرف د یو نه سړی منکر شي نو دا به کافر کیږي مکتوبات شریف اول جلد 323 صفحه کې دا لیکل دي چې د یو امر ضروری د دین نه انکارم کفر دی په دې خو پوه شو نو اوس د کفر معیار مې درته وښود کافر به مونږ چاته وایو چې په ضرورتو د دین کې د یو نه منکر که د ډیرو نه منکر خو په طریقه اولاده خو چې د یو نه منکر ضرورت د دین څه ته وایي چې د خواص او د عوام په مابین کې مشهور وي او قطعي وي قطعي څه معنی چې د قران په آیات ثابت دي او یا په حدیث متواتر ثابت دي نو د دینه معلومه شو چې کوم شیان چې په اخبار احاد ثابت دي او د اغه نه سړی منکر شي دا به گمراهي بدعتي به فاسق به خو کافر بني خبر واحد احادیث صحیحو کې او مسله راغله احادیث صحیحو کې خو مرتبه د تواتر ته نه درسیږي صحیح نور اخبار احاد دي د تواتر مرتبې ته نه ده رسېدلې نو د دې نه چې یو سړی منکر شي نو دا به ګمرای فاسق وي بدعتي وي خو کافر به نه وي لکه مزمزه مزمزه صحیح ده په طب حدیث صحیح حدیث کې راغلې ده مزمزه په اوداسه کې یو سړی د مزمزې نه منکر شو نو چې د مزمزې نه منکر شو نو دا د داسې شي نه منکر شو چې د ضروریاتو د دین نه نه ده یعنی مزمزه نه په آیات ثابته ده او نه په حدیث متواتر ثابته ده بلکې په خبر واحد صحیحه ثابته ده په حدیث ثابته ده خو صحیح حدیث دی نو د دینه منکر به گمراه بدعتي به فاسق به کو کافر بنئ نو یو اف ام کې می ترجمه اوریدا دی یو رادیو کې مخکې دی باړه کې ډېرې زیاتې لانجې وي نو یو مولوی صاحب د په اف ام کې لګیا دی د لاسونو په ښکلولو دلایل وایي چې د لاسونو ښکلول دا جایز دي د مور او پلار د لاسونو ښکلول جایز دي او د استاد د لاسونو ښکلول جایز دي بالکل جایز دي ما په احقاق الحق کې تقریبا 15 احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې را جمع کړي دي 15 احادیث هم زیات دي او اتفاقا دا جایز دي خپل مراتب شته خو د دې په جواز کې اختلاف نشته یو 15 احادیث تقریبا په احقاق الحق کې ما د فتح البارین را نقل کړي دي بهر تقدیر جائز دی خو په کوم دلیل ثابت دی خبر واحد باندې ثابت په خبر متواتر نه دي ثابت په آیات نه دي ثابت او په داسې حدیث نه دي ثابت چې هغه د متواتر په مرتبه کې خبر واحد صحیحه باندې ثابت صحیح حدیث باندې ثابت نو د دې نه چې څوک منکر شي کافر نه دی صحیح البته گمراه به فاسق به دوال او مضل به خو کافر نه دی نو یو مولوی صاحب لګیره د دې په جواز دلایل وي چې جواز دلایل وي له خډیر نو به ورسته وي نو دا ثابت شو چې د لاسونو خپلول جایز دي حلال او حلال ته حرام ویل کفر دی نو بس د دې نه چې څوک منکر هغه کافر دی اخر نتیجه دا راوسته نو د تکفیر په مسله کې دغه احتیاط ما درته ویلي چې هر چاته به کافر نه وایي بس ضرورت د دین دی په آیات ثابت دی یا په متواتر حدیث باندې یو شی ثابت دی د خواص او د عوامو په مابین کې مشهور دی او په قطعي دلیل باندې ثابت دی په دې کې چې سړی د یو نه منکري هغه کافر دی اوس پنځپیریان کافر دي کنه دي مسله ده سره عذاب قبر دا د ضرورت د دین نه عذاب قبر په قبر کې عذاب چې دا د ضرورت د دین نه مشکات شریف کې چې تاسو باب عذاب القبر راوړوي چې څومره حدیثونه دي ټول وایي چې په دې قبر کې عذاب ده او پنځپیری وایي په دې قبر کې عذاب نه ده نه ده ته اوس کافر وایي او کبینه وایي دا خو د ضرورت د دین نه منکر دی په دې کې زما ډېر زیات تردد دی. اکابرو ته چې ګورو کافر ورته نه وایي. دلیل ته چې ګورو نو خبره خطرناکه ده ځکه عذاب قبر د ضرورتو د دین نه دی. په دې قبر کې عذاب د ضرورتو د دین نه دی. کتاب الجنایز د بخاری ګوري د ترمذی ګوري د ابو داود ګوري د مشکات ګوري ټول عذاب قبر په دې دلالت کوي چې دې قبر کې عذاب ده قدر مشترک دغه ده دا د ضرورتو د دین نه ده او دی وایي چې نه په دې قبر کې هیڅ نشته خو صرف بیا د شاه محمد انور شیخ کشمیری رحمه الله یو رساله ده د دې تکفیر په مسله کې اکفار الملحدین فی عن ضرورت دین کفی ضرورت دین ډیره بهترینه رساله ده الته د عذاب قبر مسله ذکر کړې ده چې د عذاب قبر نه منکر کافر دی کنه نو الته به دا سویری چې د مطلق عذاب قبر نه منکر کافر دی چې د سر عذاب نه او که په کیفیتو کې اختلاف کوي نو بیا دا کافر نه عذاب قبر نه منکر خو کافر دی خو که کیفیتو کې اختلاف کوي د په یو کیفیت ثابت دی او په حدیثو کې په بل کیفیت راغلی وي نو وای بیا دا کافر نه دی نو که اکابر دغه ځای کتلې وي نو امکان لري چې بس د دې وجه نه بدوی ته کافر نه وي خو په بدعتي والي او فاسق والي او ګمراوالي کې شک او شبهه بالکل نشته ځکه د صحیح کیفیت نه منکر خو بیا چې مرته سوچ کې چې عذاب قبر خو یو له کومه نه کنه خو بیا په کیفیت کې اختلاف دی عذاب قبر د عذاب قبر منل دا مستلزم دي د قبر منل قبر به منی چې دا قبر دی او پنځپیران دې ته قبر نه وای وای دا عرفي قبر دی شرعي قبر دا نه دی شرعي قبر علین کې دی او یا شرعي قبر سجین کې دی ثواب په علین کې دی عذاب چې دی په سجین کې دی دا قبر نه دی دا خلک په عرف کې قبر وایي په شریعت کې دا قبر نه دی نو عذاب قبر په شپریان ځکه نه مني چې دا قبر نه مني غیر قبر ته قبر او چې کوم قبر دی ته قبر نه وایي به هر تقدیر د دوی مسله ډیره خطرناکه ده خو موږ به هم د خپلو اکابرو په نقش قدم توقف پکې کوو تر څو چې هغوی ورته کافر نه ویلي زموږ علم خو ډېر کم دی موږ هم پکې داسې څه نه وایو خو خطرناک خلک دي نو موږ ته ورپسې مه کوئ ګمراهۍ او فسق او بدعت او ضلالت کې هېڅ شک نشته الذين يؤمنون بالغيب